وکفو ایدیکم رواه احمد عباده ابن صامت رضی الله عنه نه روایت دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ضمانت وکوئ ما ته ضمانت راکوئ ما ته د شپږو شیانو له خپل طرف نه زه ضمانت درکوم تاسو ته د جنت شپږ شیان څه شی دي اول اصدقو اذا حدثتم رښتیا ووایئ کله چې تاسو خبره کوئ دویم وفا وکوئ کله چې تاسو وعده کوئ دریم ادا کړئ امانت کله چې تاسو ته امانت کېښودل شي څلورم د خپلو شرمګاهو حفاظت وکوئ پنځم خپل نظرونه د حرامو شیانو نه ښکته وساتئ خپلې سترګې پټې وساتئ ښکته یې وساتئ د محرماتو نه شپږم، خپل لاسونه بند وساتئ له ظلم او له حرام شیانو نه. ورونو عظیم صفات دي په یوه حدیث کې چې اسامه ابن عباده رضی الله تعالی عنه را ذکر کړی دی عباده ابن صامت رضی الله عنه نبی علی السلام نه را ذکر کړی دی نبی علی السلام ورونو موږ تاسو نه د شپږو شیانو ضمانت غواړي دا په دنیا کې تاسو وګورئ چې څومره قوي شخصیت وي د هغې ضمانت خلک څنګه په ډک زړه باندې مني په اطمینان زړه باندې مني چې چا هم په کلي کور کې چې کم قوي شخصیت دي هغه د چا ضمانت وکوي هر سړی ضمانت مني په د حکومتونو کې تاسو وګورئ وایي ضامن دې څوک دی ضمانت دې څوک کوي هر کس چې په لاره باندې روان وي د هغې ضمانت څوک نه قبلوي د یو بارز شخصیت د یو قوي شخصیت د هغې ضمانت قبلېږي نو دلته ورونو ضمانت ضمانت کوونکی څوک دی الله رب العزت ضمانت کوونکی دی نبی علیه السلام ضمانت کوونکی دی د ضمانت ذمه درته وهي د الله په نیز باندې چې تا ته به تا ته به جنت درکول کیږي خو ته ما سره د شپږو شیانو وعده وکوه نو هغه شپږ شیان څه شی دي ورونو هغه شپږ شیان اوله خبره اصدقو اذا حدثتم رښتیا ووایئ کله چې تاسو خبره کوئ ورونو صدق دومره عظیمه مرتبه ده صفت دی که په دې دنیا کې انسان په طبیعي مرګ باندې مړ شي جهاد ونه کوي خو صادقه یي په ورځ د قیامت به صادقین د چا سره حشر کیږي د شهداو سره حشر کیږي د انبیاو سره به حشر کیږي ورونو د الله رب العزت په نس باندې دوه رجسټره دي رجسټر په کم کې چې سجل لیکل کېږي دوه سجلات دي نومونه پکې لیکل کېږي یو د صادقینو دپاره دی یو د کذابینو دپاره په یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې وما زال ولا یزال العبد یصدق حتی یکتب عند الله صدیقا انسان همیشه دپاره رښتیا وایي په خپل ټول ژوند کې رښتیا وایي تر دې پورې چې یو وخت راشي چې الله رب العزت ملایکو ته وایي چې د ده نوم په د صدیقونو کې ولیکه د چا نوم چې په صدیقونو په صدیقو خلکو کې صدیقینو کې ولیکل شو هغه کس به په ورځ د قیامت که شهید وي نور علی نور که شهید نشو په په طبیعي مرګ باندې هم مړ شو په ورځ د قیامت به د شهداو سره حشر کیږي د شهداو په مرتبه کې به ولاړي نو کله چې تاسو خبره کوئ هغه رښتیا وکوئ ورونو دا رښتیا ویل د هر چا سره د واړه سره د زاړه سره حتی د خپل سره د پردي سره حتی د فاسق سره د ښه سړي سره حتی کفارو سره رښتیا ویل حتی حیواناتو ته رښتیا ویل دا ټول په دې کې داخل دي او دا ټول په موږ باندې لازم دي کافر ته به دروغ نه وایې کافر سره چې کله وعده کوي په وعده کې به دروغ نه وایي ورته کافر ته به دوکه ورکوي جواز لري درته حیوان ته به دروغ نه وایي ماشوم ته به دروغ نه وایي په ټوکو کې به دروغ نه وایي دا حدیث انشاءالله کیدای شي وروسته په افات اللسان د لسان په امراضو کې به انشاءالله دا حدیث راشي په حفظ اللسان کې ورونو بعضې خلک دا فکر کوي په جدي امورو کې رښتیا وایي په جدي امورو کې رښتیا وایي خو کله چې ټوکې ټقال شي په هغې کې دروغ وایي په مذاق کې دروغ وایي یا د یوې طبقې سره د مشرانو سره رښتیا وایي خپلو همزولو سره دروغ وایي د خلکو خندولو دپاره دروغ وایي د یو ګپې جوړولو دپاره دروغ وایي ماشومانو ته خلک دروغ وایي دا جواز نه لري حتی ماشومانو ته دروغ ویل جواز نه لري حیواناتو ته د بخاری رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه په باره کې راځي امام بخاری رحمت الله علیه چې د کتاب لیکلی دی صحیح البخاری ورونو دا امام بخاری رحمت الله علیه د دوو لکو نه زیات صحیح حدیثونه ورسره وو حفظ یې وو دا دوه لکه حدیثونه امام بخاری رحمت الله علیه په سفر باندې راټول کړي دي چې پته به ورته ولګېده چې په کوفه کې یو سړی د یو حدیث ورسره شته آس به یې ورزین کو د دې ځای نه بل ته ور روان و سفر به یې ورکولو په ورځو به یې سفرونه کول د یو یو حدیث دپاره د ده رحمت الله علیه په مناقبو کې لیکل کیږي چې یو وخت کې چا ورته وویلی چې په فلان کلي کې یو کس دی هغه سره صحیح حدیث دی احادیث ورسره دي کله چې دی لاړلو بیا وګوره چې امام بخاري رحمت الله علیه د حدیث قبلولو دپاره شروط ایښي دي تاسو په حدیثو کې واروئ چې چې دا حدیث صحیح دی علی شرط امام بخاري علی شرط امام مسلم یعنی د هغې شروط یې د هغې شروط دومره مقبول شروط دی چې څوک هم حدیث غواړي چې معلومه کړي چې دا صحیح دی او که نه نو د هغه یو معیار ورته ایښی دی په هغه معیارونو کې ورونه هغه یو معیار دا هم ایښی دی چې د دروغجن سړي نه به حدیث نه اخلو چې چا هم د دروغجن سړي نه حدیث واخیستلو دروغجن سړي حدیث را روایت کو دا حدیث که مخکې صحیح و خو چې ده ته راورسېد د روایت کو دا حدیث نور ضعیف دی علما بیا ورسره لیکي چې دا ضعیف دی ولې ځکه چې فلانی راوي پکې دروغجن دی کېدای شي دا دا هم دروغ ویلی وي احتمال شته چې په دې کې هم دروغ ویلي نو امام بخاري چې کله لاړو وای ډېر سفر نه وروسته چې تر څو د سړي نه حدیث راواخلي هغه سړی په دې وخت کې قدرا تقدیرا په دې وخت کې هغه خپل یو مست آس د رانیولو کوشش کوي نه شي رانیولی نو بیا یې ورته لمن نیولې ده داسې لمن سړی حیوان ته داسې داسې کوي معنا دا ده چې وربشې دي دانه مې درته چولې ده دا لمن ورته داسې داسې کوي لمن خالی ده چې کله را نږدې شوی قیزې نه یې رانیولې لمن یې غورځولې ده امام بخاری رحمت الله علیه د هماغه ځای نه د لرې نه یې ګوري د هماغه ځای تر دروازې ورسېدلی دی راواپس شوی دی او ویلی دي خپلو شاګردانو ته په خپل نفس کې ویلی دي چې کم کس چې د حیوان سره د دروغو معامله کوي کیدای شي ما ته هم دروغ ووایي نو د داسې سړي حدیث قبول نه دی حیوان ته دروغ نه دی ویل پکار ماشومانو ته دروغ نه دی ویل پکار ورونو موږ تاسو په کورنیو کې غټ مصیبت دا دی چې ماشومان د وړکتوب نه موږ په دروغو باندې خپل په دروغو باندې عادت کوو دروازه وټکیږي خپل پلار بچی ته وایي چې ورشه څوک دی ورته وایي چې پلار مې نشته په ډېرو وختونو کې الله چې شرمایي ورشي ماشوم دی هغه د دې تمیز خو نشي کوی پلار مې وایي چې پلار مې هغه نشته کور کې ډېر وارې داسې شوي دي نو دا ماشومانو ته دروغ نه دی ویل پکار ماشوم ته دا دروغ ویل پکار چې راشه بچی راشه ها راشه پیسې درکوم چې راشي نشته حتی دا په نفسیاتي طور باندې هم د نفسیاتو چې کوم علما دي که متخصصین دي هغوی په دې باندې لیکنې کړي دي چې دا داسې ماشوم دغسې خبرې داسې دروغ ویل دروغو معامله کول د ماشوم سره چې نشي غږېدلی د دغه وخت نه په دې باندې سلبي تاثیرات لري د همدغه وخت نه حتی د انسان د اجرام د اجرام طریقه د همدغه ځای نه شروع شي پوه شي دروغ د همدغه ځای نه شروع کړي بیا نو چې وړوکی ماشوم دې راشي د تا وکړل نامانه دې کړي ولاکه مې کړي په قرآن کې مې کړي ولې چې تا ورته ښودلي دروغ ځکه هغه ته پته ده چې دا د نجات لاره ده دروغ ویل د نجات لاره ده نو ماشوم ته دروغ ویل جواز نه لري حیوان ته دروغ ویل جواز نه لري چې ته ورته یا لمن دا دا کوې یا لاس ورته دا دا کوې بیا یې نه ورکوې نو دا دروغ دي حتی کفارو ته دروغ ویل په معاهداتو کې په دوکه باندې یو چاته دوکه ورکړه چې ته راشه هېڅ هم نه درته وایو دلته چې راشي مخکې دلته ورته کمین ورته کېنولی دا جواز نه لري کافر کافر مطلق د دین اسلام نه وتلی محارب جواز نه لري چې دا کار ورته وکوي بعضې خلک وایي چې الحرب مکی ده د حرب نه مراد دا نه دی ورونو حرب چې کوم وخت صحابه کړی یا نبی علیه السلام نه دا روایت شوی دی د هغې معنا دا ده چې ته به داسې دوکا سړي ته ورکوې چې وعده نه چې د وعده خلافي ورسره کوې ته به هغې ته داسې یو حرکت کوې چې هغه ته حرکت نه بل شی وفهمیږي مثلا حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته مبارزه ته یو کس راووتو د توره دا دا کوله نه علی رضی الله تعالی عنه ورته څه وویلې علی رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې ما خو صرف ته یو کس راوکتی یو کس ماته راوکتی هغه دا فکر کوه چې ما سره بل هم راوته چې څنګه هغه دې خطا وکړه دلته دا سخت یې والوځولو نو چا چې پیغور ورته ورکړو چې دا دې څه وکول هغه ویل چې الحرب مکی ده ما خو څه دروغ نه دي ورته ویلي خو د هغه ذهن مې بل طرف ته واړولو دا چې ته اوسېږې په هغه غره باندې ورونه دې دلته لګولي دښمن ته دا ښایې چې موږ دلته یو د حرب ده د مکیده ده دا باید وکوې دا جواز درته لري خو دا چې ته د کفارو سره تماس کې په ژبه باندې ورته وایې عهد ورکوې چې په دې لاره باندې لاړ شه تا ته هېڅوک هم څه نشي ویلی او تا مخکې نه ورته ماینې ښیي دا جواز نه لري دروغ ویل نه انسان سره نه حیوان سره هیڅ چا سره جواز نه لري ورونو د دروغ ویلو بعضې مجالونه شته چې علماو جواز ورکړی دی یوه خبره د دشمن نه د خپل ځان نفس ناموس د مسلمانانو د مال او د مسلمانانو د ځانونو د نجات په خاطر باندې دا دروغ ویلی شي دا خبره ځان سره نوټ کړئ ذهن ذهن باید خلاص شي د خپل بعضې جوا... بعضې حالات شته چې په هغې کې دروغ ویل جواز لري د هغې حالتونه یو حالت شی دی چې د کفارو نه د خپل ځان ناموس مال همدغه سیان ته د نورو مسلمانانو د مال ناموس او ځان د حفاظت په خاطر باندې دروغ ویل دا جواز لري مثلا ته یې دې ځای نه اوس روان یې ځې کابل ته په دې لاره کې د چیرته ودرې چیرته تللی وې نو داسې مه وایه چې والا دروغ ویل خو جواز نه لري تللی وم ټریننګ ته تللی وم دا جواز لري دلته دروغ وایې ته صفا ورته وایې والا مدرسې نه راغلم ولې ورته وایې دلته څه مصلحت دی پکې دا جواز لري که نه لري ولې لري اضطراري حالت به نیسي نه اضطراري حالت چې شي څه خطره ده ولې که د ورته د ځان خطره ده ده هم د جهاد خطره ده د مجاهدینو خطره ده نور د مسلمانانو مصالح له منځه پکې ځي دا یوه خبره دویمه خبره د دوو مسلمانانو ترمنځ د صلح کولو په وخت باندې دروغ ویل جواز لري دو مسلمانان دي په جنګ یې وکولو سره خفه شول ته په خوله کوې یا دا دوه کسان دي یا دا دوه ګروپونه دي یا دا دوه قبیلې دي یا دوه خاندانونه دي نو یاره دی بل ته ورشه ورته وایې ده که دلته هر څومره پټکې کړي چې ولا داسې به یې کوم او داسې به یې کوم والله چې په خپل عمر به په مخه بیا ورنشم ته چې هغې ته ورشې وایه هغه خو سخت نادمه دی سخت پښیمانه دی دومره خفه دی په دې کار باندې دومره خفه دی سخت په دې خفه دی چې ته خفه کړی نو دا ته رښتیا وایې که دروغ وایې دروغ وایې څه په خاطر باندې تر څو د هغې زړه رامات کړې نو که ته هغې ته ورشې چې هغه خو په دوه دوه باندې کېږي خو نه پوهېږي خو ته خو سړی یې ته خو پوه شه نو وایي چې په دوه دوه کېږي زه په څلورو څلورو کېږم الله ترې راباندې ومنې نو وایې به ده ته به هم داسې وایي هغه ته به هم داسې وایي دا یې څه په خاطر باندې تر څو دوه زړونه سره واپس یو ځای شي دوه خاندانونه سره یو ځای شي د دې نه ورونو معلومیږي د دې نه معلومیږي چې د مسلمانانو په منځ باندې په منځ کې اتحاد څومره عظیم کار دی حتی حرام شیان ورته جایز شوي دي دروغ دا دوام دریم خپلې ښځې ته دروغ ویل د هغې وجه هم دا ده چې ښځه ناقص العقل شی ده نبی علیه السلام وایي ښځه وایي کږه پوښتۍ ده کږه پښتۍ ده پښتۍ پیژنئ کږه پښتۍ ده چې سیخوي څنګه کیږي ماتیږي نو مجبور یم داسې ټیټ بتم ورسره روان دی د کمان په شکل باندې په یو روایت کې نبی علیه السلام وایي چې ښځه داسې یو طبیعت لري چې ټول عمر دې ښه ورسره کړي یوه ورځ در نه بد وویني نو قسم درته خوري چې د تا نه خو ولاکه ما ښه په دې سترګو باندې لیدلي بس داسې ضعیف النفس جنس دی نو د داسې کس بل مسله دا ده چې ښځه د خاندان د خاندان جرړه مغه ده اساس مغه ده خاندان جوړیږي په ښځه باندې دا نن تاسو یې چا چې ودونه نه لري یو سر د غره په سر که مړه شوی لاړی خو چا پسې خاندان دغه چا دی څوک چې واده وکړي د هغې خاندان جوړ شي خاندان یې معلوم شي چې دا خاندان دی زوی پیدا شي بس نسل پیدا شو نو په دې وجه باندې د ښځې خفګان مسله دا ده چې ښځه فاسده شي ښځه خفه شي درنه او نو د یو خاندان تباه کیږي بیا ښځه مسله دا ده چې ښځه ښځه داسې نه ده لکه سبزي چې د کوم ځای نه یې راوباسې ځان سره یې راوړې خو د چا نه دې راوستلې ده دا خور لري مور لري ورونه لري ترونه لري تربوران لري که دا سره د په بده باندې په ځان د په دښمنۍ ورسره واچولو نو پوره شاته د یو خاندان سره ځان په دښمنۍ باندې واچولو نو فلهذا دا مصلحت هم عظیم مصلحت دی چې خیال ورسره کوه نازکه معامله ده دا به راضي ساتې نو راضي چې ساتې څنګه به یې راضي ساتې دومره ساده ده چې په وړو وړو خبرو درنه کېږي نه د تا تنخوا ته ګوري نه د ستا ستومانتیا ته ګوري نه ستا غریبۍ ته ګوري نه ستا فقیرۍ ته ګوري خو د چا ښځه یې لیدلې چې هغې سرو اغوستې دي یا زیړ اغوستې دي یا سور قمیص اغوسته یا سور یا شین نو باید ورته رایې وړې که نه یې راوړې بس درنه خفه ده چې خفه شه خبره جنګ او وهلو ټکولو خبره د دوه خانه دننه جنګ ته راځي نو چار څومره د بده راځي چې ودې لیده ورته چې د سترګو تور د زړه سر یې بس دروغ دا جواز لري حتی دا جواز لري چې ورته ووایې په دروغو باندې ورته ووایې چې زه دا ته چې کومه خبره کوې زه دا منم در سره انشاءالله زه دا کار کوم او په زړه کې دې نه نشي کولی یا د ده وسه نه کېږي د څه په خاطر باندې تر څو پورې روابط قائمي نو درې حالتونه بیان کړل دښمن ته دروغ ویل د ځان ناموس مال خپل او د نورو ساتلو د دوو مسلمانانو د صلح په خاطر دریم خپلې ښځې ته دروغ ویل هغه هم د څه کوم مصلحت په خاطر باندې د ارتباط د قایمېدلو په خاطر باندې په دې کې ورونو آدابو ته غوږ کېږدئ چې شروع به د دروغو نه نه کوو حتی الامکان به شروع شروع به اول د انکار نه وي اول به د انکار نه شروع وي که انکار کار ورنه کو مثلا اوس د تا نه یو کس پوښتنه کوي چې وروره د کم ځای ته بس په با حیران پاتې شو څه ورته وایې د امنیاتو مسله ده نو اول انکار ست چل ورکه ته راکه دا ګلاس راکه وروره ته یوه طرف ته یې مخه واړوه چې په بله شي یا یوه بله قصه ورته را شروع کړه چې د خبره ته هېره شي حتی دا نه چې شروع د هغه نه ورته وکوي د کم ځای ته به یې پښتون او ورته وایې زه د مزار یم ته به یې فارسیبان ورته وایې والا زه جلال آباد یم د اول نه دروغ مه ورته وایه بلکې ابتدا کوشش به دا کوې چې ځان د دروغو نه وساتې کوشش به دا کوې چې بل طرف ته به مخ اړی که په دې کار ونه کول انکار کار ونه کول دویم کار توریه به کوې توریا یو کس و توریا نوم ته نویر و ما پوښتنه کوي استاد وای هغه څه ورته وای هغه اسلامي دروغ ما وست دروغ اسلامي نه وي وینا هغه چې وای یو خو مطلب دی بلی ما هغه ته توریا وای توریا نو اسلامي دروغ توریا به ورته وای توریا څه ته وای توریا دې ته وای چې ته یو داسې لفظ استعمال کړي چې هغه د هغه تسلی پې وشي ستا مراد بل شي ته نه دې ته توریه وایي نبی علیه السلام چې کله هجرت کولو په پټه باندې هجرت و په مخه باندې خلک ورته راغلل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره دی نو کس راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې دا ملګری دی څوک دی ده ورته دا مې رهبر دی دا مې دلیل دی رهبر دی او که نه دی هغه کس په دې باندې پوه شو چې رهبر دا معنی چې رابلد دی کم ځای ته چې دی ځي هغه ځای ته یې رسوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مراد څه و چې شی دی د دین رهبر مې دی رهبر مې دی زه ورپسې روان یم په بله په لاره ځي ځي نبي علیه السلام ته نور خلک په مخه باندې ورغلل پوښتنه یې ترې وکړه د نبي علیه السلام نه چې د کوم ځای یې نبي علیه السلام ورته وایي من الماء ما یو ځای دی په عراق کې او ما د نبي علیه السلام مراد شوی و چې د نطفې نه جوړ شوی یم انسان د اوبو نه جوړ شوی دی که نه د مور او پلار د ښځو د میړه د نطفې نه جوړېږي د اوبو نه نبی علیه السلام ورته من الماء دغه سړي ته تصدیق به د عراق نه راغلی دی او نبی علیه السلام ورته خپله خبره وکوله نو نه دروغ شول او د هغې تسلیم پوه شو نو اوله مسله ده انکار کول ځان بل تر تبل دغه خبره د حسان چپ په کوڅه باندې ځان وهل ته نیخه دیخه دومه خبره توریه به کوې درېیمه خبره چې مجبوره شې بیا دروغ ویل بیا دروغ ویل هم شاخداره دروغ ویل نه څومره چې د وس کېږي دومره کم دروغ ویل او دا دروغ ویل هم چاته هغه چاته چیرته چې دغه مسایلي ستا ستا مناموس ستا د ځان ستا د مال خطر په هغې کې موجود وي فلهذا دا یو نصیحت ملګرو ته دا به د امنیاتو په درس کې باید دا نصیحت درته وشي هغه دا دی چې د امنیات په درسونو کې یو نصیحت همدام کیږي چې مسلمانان دې ته مه مجبوروئ چې دروغ در دروغ ووایي د ډېرې پوښتنې کول بل مسلمان غرقول دي بل مسلمان به یا رښتیا درته وایي که رښتیا درته ویلې غم دی کیدای شي خطر ترې نه پېښ شي او که نه درته وایي په دروغو دې مجبوره کنو نو خامخا چې ته پوښتنه ته کوې چې نوم دې څه دی د کم ځای د کم ځای نه راغلی څومره وخت دې کېږي هغه به خامخا فلهذا د حاجات او د ضرورت مطابق د چا نه پوښتنه کول په دې خبره باندې پوه شو انشاءالله دویمه خبره و اوفو اذا وعدتم کله چې تاسو وعده کوئ په هغې باندې وفا کوئ وعده کول د کفارو سره چې انسان وکوي په هغې باندې وفا کول دا د فرایضو نه ده اوفو بالعقود جواز نه لري جواز نه لري چې انسان د په خپله وفا په خپل عهد باندې وفا ونه کوي که هر چا سره یي ورونو بېوفایي په یو عهد باندې دا د نفاق علامه ده نبی علیه السلام وایي چې درې شیان چې په چا کې راغلل هغه د نفاق علامې دي په یو بل روایت کې راځي چې څلور علامې په چا کې راغلې نو هغه خالص منافق دی کم منا دی اذا کذا اذا حدث کذب کله چې خبرې کوي هغه دروغ وایي و اذا وعد اخلف او کله چې وعده وکوي د هغې خلاف فرض وکوي وروڼه وعده خلافي هم داسې یو مریضي ده چې په مسلمانانو کې ډېره عامه شوې ده وروڼو دا د وفا کول دا د واجباتو نه ده د واجباتو چې وی نه کوې په دې باندې ګناهګارېږي لکه یو واجب کار چې دې پرېښیي او بېوفایي کول او په وعده باندې خلاف کول دا حرام دی لکه حرام کار چې دې کړی لکه چرس چې دې څه کولی لکه افیوم چې دې وهلی لکه شراب چې دې خوړلی دغسې ګناه لري مسله دا ده چې په انسانانو کې بعض ګناهونه ورسره عادي شي هغه ورته بلکل عادي ښکارېږي اوس دا خلاف ورزي د وعدې دا په قرآن باندې د حرمت ثابت دی د شراب حرمت هم په قرآن باندې ثابت دی ته وګوره دا یو طرف ته شراب چې څوک مړم کې په دې د موږ تاسو په مجتمع کې خصوصا په مجاهده طبقه کې چې مړې هم کړې په چا باندې شراب نشي څکلی خو دا وعده خلافي ورته داسې نه ښکاري لکه هېڅ شی حتی قصدا حتی ډېرو ته د بې وعده خلافي بعضو خلکو ته چالاکي ښکارېږي دا ورته یو فن ښکارېږي چې څنګه مې درته دوکه کو څنګه مې درته تیر کو وچ مې توبو درته تیر کو دا ورته فن او چالاکي ښکارېږي دا حرام دی حرام بل طرف ته ورونو یو طرف ته داسې تفرید دی بل طرف ته داسې افراد دی په دې کې کم خلک چې په وعده باندې وفا کول غواړي یا وفاداری کوي هغه په وړه وړه خبره باندې که لږ تاخیر هم شي پنځه دقیقې وړاندې وروسته هم شي فلانی منافق دی ورک که لرې که منافق دی فلانی ولې نبي علیه السلام وایي چې وعده خلافي څوک منافق دی دا وګوره ما سره ټیم یې کوي رانغوي نو ورونو په دې مسله باندې ځان پویول پکار دي کله وعده خلافي په هغه صورت کې راځي په دوه صورتونو کې وعده خلافي راځي ورونو یو چې کله په کم وخت کې ته چاته وعده ورکوې په هغه وخت کې ستا په زړه کې چې هسې د ځانه تېروم چې اوس ما مخه پرېږدي بیا څوک یې ورسره کوي لیونی نه یې سره پروګرام نه وي چې دا باندې وفا ورسره وکوي دا کس وعده خلاف دی او دا د نفاق علامه ده په کوم وخت کې چې دی وعده کوي په همغه وخت کې د ده اراده دا نه چې د ده سره وفا پې وکوي د ځانه یې تېروي دا وعده خلاف دی دا د نفاق علامه ده دوهم هغه وعده خلافي کول د نفاق علامه ده او حرامه ده چې کله د وفا د واده باندې د وفا وخت راشي او هیڅ عذر شرعي موجود نه وي او انسان د هغې نه تخلف وکوي دا هم د نفاق علامه ده حرامه ده که هغه انسان د نه ویني الله خو د په حال باندې خبر دی د دې نه علاوه ورونو چې کله یو انسان د چا سره وعده کوي د وعدې په وخت کې زړه په دې مطمئن وي صادقه یي چې زه دا وفا ورسره کوم خو د هغې نه وروسته د ظروفو په وجه باندې یا ترې نه هیر شي نسیان ورباندې غالب شي د وعدې وخت نه هیر وي ورځ ترې نه هیر وي ساعت ترې نه هیر وي ځای ترې نه هیر وي چې څه وعده وه دا یا هر څه ورته په یاد وي خو یو داسې حائل او معوق د ده مخې ته راغلی چې د ده په قدرت کې نشته د الله طرف نه یو کار ورته شوی چا سره وعده ده چې په دې ورځ باندې به زه په دې بجو تا مرکز ته درځم هغه ورته منتظر دی دی په لاره باندې راځي په لاره باندې موټر پنچر شو موټر یې خراب شو چیرته د کمین سره ګیر شو چیرته خطره راغله چیرته دښمن راوتلی و مجبور دی چې دا انسان وګرځي نو په دغه صورت کې د انسان عند الله معذور دی نه د منافق ویل جواز لري او نه دا د نفاق علامه ده او نه هم د انسان په دې باندې مؤاخذه کیږي په خبر باندې پوه شو په کوم حالاتو کې د نفاق علامه او حرام دی په کوم وخت کې چې انسان څه کوي وعده کوي په هغه وخت کې په زړه کې وفا نه وي یو دا حالت بل کله چې د وفا وخت راشي د وعدې وخت راشي دی قادر وي تکاسل او سستی کوي په دې دوی وختونو کې د حرام مرتکب شو د نفاق مرتکب شو غیر دغه نه که انسان د چا سره وعده وکوي یا ترې نه هیره شي یا یو داسې سبب را وړاندې شي چې هغه د ده په مقدور کې نه وي من الله وي من جانب الله وي او دا کار وشي نو په دې وجه باندې په هغې کې بېوفایي راشي دا انسان معذور دی عند الله و اذا اؤتمنتم و ادو اذا اؤتمنتم کله چې تاسو تاره امانت کې خودل شي په هغې باندې عمل وکوئ ورونو دا خیانت په مالونو کې یو لوی مصیبت دی چې د ډیرو مسلمانانو ترمنځ موجود دی ورونو دا امانتونه په دوه قسمه دي یو امانت مادی امانت مادی امانت کوم چې جسامت لري ظاهري ښکاریږي یا پیسې دي یا یو جنس دی ټوپک یې درته کېښود ګاډی یې درکړو د استعمال شی دی یا د خوراک شی دی یا د پوشاک شی دی دا یو شی یو امانت امانت معنوي دی امانت معنوي معلومات دي څوک تا ته معلومات درکوي راز درکوي دا هم امانت دی څوک تا ته یو علم در منتقل کوي معلومات در منتقل کوي او تا ته وایي چې دا به چاته غیر له خپل ځانه بل چاته بندی بشر ته نه کوي امانت نو په دې دواړو امانتونو کې خیانت کول هغه استعمالول امانت چې څوک چاته یږدي د امانت سره چې هغه کمې پابندۍ لګولې دي په تا باندې هغه ټول کارونه امانت دی بیا که یو کس تا ته یو جمپر درته کیږدي درته ووایي چې دا تا سره امانت دی یا صراحتا درته ووایي صراحتا چې دا امانت دی هیڅوک به دا نه استعمالوي د هغې نه وروسته په دې کې خیانت څه راځي چې ته خرڅ کې خیانت دی چې ته استعمال کې خیانت دی دا نه چې وروره خورم خو نه خو واپس به یې ورکم چې درته ویلي دي چې نه به استعمالوې یرحمکم الله چې نه به استعمالوې نو بیا استعمال دا څنګه دی خیانت دی بیا خو که یو کس تا ته یو امانت پرېږدي یا ته د دې سړي د معاملې نه خبرې چې مخکې دې داسې معامله ورسره کړې ده یا په هغه وطن کې عرف دا دی چې د پوشاک شای چا ته پرېښودلی شي هغه استعمالیدای شي خلک استعمالوي څه پروا نه کې خلک پرې نه خفه کېږي نو که تا استعمال کړو دا خیانت نه دی خو که دې خرڅ کو بیا خیانت دی په خبر پوه شو چې امانت کله څوک یږدي یا خو به صراحتا څه شروط در باندې یږدي یا به صراحتا څه شروط نه وي خو عرف به دا چې د دې کار سره یا استعمال خلک استعمالوي یا یې نه استعمالوي که استعمالوي تا ته هم استعمال جایز دی که نه استعمالوي په عرف کې نو تا ته هم جواز نه لري بل ورونو امانت ته خبرو دی معنوي امانتونه څوک تا ته امانت درکړي په دیوه طرف کې خو کېدای شي ډېر خلک ډېر کم خلک به داسې چې خیانت کوي جاهل خلک وي یا به فاسق فاجر وي ښه به پوهېږي چې دا کار به قصدن کوي یا نو د فاسقینو په جمله کې دی څوک خیانتونه کوي خو دا بله مسله ورونو چې معنوي امانت دی په دې کې ډېر نیک خلک هم واقع کیږي اعتنا نه ورته کوي نبی علیه السلام فرمایي چې کله تا سره یو کس غږیږي په یو مجلس کې د غږېدلو په وخت کې مخکې له دې چې تا ته وغږیږي ښي طرف او چپ طرف ته وګوري څه معنا د کتلو څه معنا ده چې یو طرف په بل طرف ته وګوري ګوري چې څوک خو نشته بیا درته خبره شروع کی نو ته پوه شه چې دا خبره څنګه ده دا خبره امانت ته ضرورت نشته چې تا ته ووایي چې ګوره چا ته ونه وایې چې صرف یو طرف او بل طرف ته یې وکتل نو پوه شه چې دا خبره امانت ده بل نبی علیه السلام وایي چې المجالس بالامانه مجالس ټول امانتونه دي په مجلسونو کې چې کومې خبرې کیږي تا سره څوک یو مجلس په یو خبره باندې کوي هغه امانت دی بل چاته به یې نه سپارې دا هم امانت دی په دې امانت کې که هغه خبره په عرب کې د کولو نه ده که درته ووایي که ونه وایي یعنې یا یې درته یا یې د حالت نه یې پوه شو چې شاوخوا ګوري والا دا امانت دی یا صراحتاً درته ووایي چې وروره ګوره دا خبر به چاته نه کوې نو وروسته د هغې نه دا کار څنګه دی امانت دی په دې خبره کې بیا خیانت کول دا شرعا جواز نه لري ورونو دا هغه باب دی چې مسلمانان ډیر زیات دې باب نه متضرر شوي او متضرر کیږي خصوصا په اوس زمانه کې په اوس وخت کې دا به انشاءالله د امنیاتو په درس کې په تفصیل سره بیا وایو نن جنګونه تقریبا په بعضو مناطقو کې اتیا فیصده نوي فیصده جنګونه ټول استخباراتي جنګونه دي او د دښمن د رسېدلو اساس او بنیاد معلومات دی د مسلمانانو هدف ویشتل کیږي د معلوماتو په اساس باندې هغه خلک چې د دې خیال نه ساتي او د دې امانتونو خیال نه ساتي لاوبالي دي هغه په حقیقت کې خاینین دي د مسلمانانو سره خیانت کوي دا چې یو کس تا ته ووایي چې وروره د موږ د مرکز نه به چا ته نه وایې او ته یې دې ځای نه لاړ چې فلان چېرته دی تا ته یې وایم ګوره چا ته ونه وایې فلاني ځای کې مرکز دی دا امانت کې خیانت دی د دې نه مراد داسې دی لکه چا چې تا ته پیسې درکړې دي چې د پیسې امانت در سره کېده بیا یې درنه اخلم خو صرف فرق دومره دی چې دا امانت په دې دنیا کې بیرته درنه اخلي دا پیسې او دا کوم راز چې تا ته درکړی دا په ورځ قیامت تا سره محاسبه پې کوي او ته ورځې دا امانت بل چاته وایې نو دا تا خیانت وکولو نبی علیه السلام په یو حدیث شریف کې راځي چې په ورځ د قیامت به الله رب العزت چې کله انسان سره حساب کتاب کوي نو چا چې په امانتونو کې خیانت کړی دی که هغه معنوي امانت دی او که هغه ظاهري مادي امانت دی هغه امانت ته به الله رب العزت د اور یوه ټوټه جوړه کړي بیا به الله رب العزت دغه امانت د اور ټوټه به په جهنم کې وغورځوي ورونو د جهنم ته د جهنم عمق د هغې ښکتوالی څومره دی دا په یو بل روایت کې راځي نبی علیه السلام یوه ورځ صحابه کرامو سره ناست و په دې کې آواز وشو لکه تیږه چې وغورځېږي ډب آواز وشو ټولو صحابه کرامو واورېدو الله حکمت او الله رب العزت د پیغام صحابه ته رسول غوښتل نبی علیه السلام پوښتنه وکوله چې اواز هم واروېده ټولو ویل چې بلکل هم واروېده نبی علیه السلام ویل چې دا څه صحابه کرامو وویل چې الله او رسول پرې خبر دی چې څه نو بیا نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې د نن نه پنځه سوه کاله مخکې الله رب العزت د جهنم په خوله کې یو وزمینه تیږه غورځولې وه چې نن وغورځېدله د هغې تحته یعنې د یو وزمینې تیږې چې کوم رفتار و د هغې رفتار د هغې په رفتار باندې پنځه سوه کاله فاصله جهنم لاندې دی نو چا چې په امانتونو کې خیانت کړی وي روایت کې راځي چې د دې نه به د اور ټوټه جوړه شي د امانت نه که موټر کې د خیانت کړی که د په بوټانو کې کړی دی که په جمپر کې دی کړی که د پیسو کې کړی دی او که د په خبرو کې کړی په امانتونو کې په رازونو کې دا راز به الله رب العزت په یو مادي شي باندې بدل کړي بیا به په اور بدل کړي بیا به د جهنم ته ته ته او د جهنم عمق ته وغورځوي بیا به د کس ته وایي چې دا راواخله پنځه سوه کاله به دا کس د لمبو کې ځي لمبې به یې کله ښکته راوړي کله به یې پورته راوړي کله به یې پورته کوي کله به یې ښکته کوي بیا به ځي جهنم نه به دا د اور ټوټه په لاس کې رخلي بیا به پنځه سوه کاله بیرته پورته رخیږي تر څو پورې دا امانت راوخلي سړي ته یې ورکړي والعیاذ بالله نو وروڼو په دې اساس باندې د امنیاتو په درسونو کې د اولنۍ قاعده او کوشش همدا دی چې ضروریات معلومات به قدر ضروریات معلومات انسان باید د مسلمانانو رازونه دومره واخلي څومره چې دغه ورته ضرورت وي ځکه چې دغسې خیانتونه پکې امکان لري نو فلحاظه معلومات ډیر مخلی که معلومات ډیر اخلی د هغې امانت تاسو په سینو کې په غوږونو دماغونو کې امانت دی په ورځ د قیامت به در سره دغه معامله کیږي که دا امانت د بل چا لاس ته ورغلو الله رب العزت عمل کولو توفیق راکړي دلته ورونه یوه بله مسله ډیره ضروري ده چې مجاهدین په هغې کې هم تهاون کوي موږ د خپل ژوند مثالونه ورکوو هغه دا دی چې د بیت المال مال په دې کې د ټولو مسلمانانو حق دی یعنی دې بیت المال ته چې څوک منصوب دي هغه بیت مثلا یو مرکز دی د هغې بیت المال دی دې مرکز سره چې د چا تعلق دی په دې بیت المال کې د هغې حق شته خو د د حق تعیین یې څوک ورته کوي د حق تعیین د د بیت المال امیر کوي کله چې امیر د بیت المال د حق تعیین وکولو تا ته یې ټوپک درکړو تا ته یې تمانچه درکړه تا ته یې راکټ درکړو تا ته یې سپین بوټان درکړل تا ته یې تور درکړل ده ته یې موټرسایکل ورکړو هغه ته یې ګاډی ورکړلو وروسته د هغې نه دغه ورکړل شوي اموال چې مجاهدینو ته ورکړل شوي دي تسلیم کړي دي وروسته د هغې نه دغه مجاهد د دغه مال مالک دی د دې نه وروسته په هغه حدودو کې مالک دی په کمو حدودو کې چې امیر ورته ویلي دي کامیر ورته ویلي دي چې دا به ته صرف استعمالوې په همدغه وطن کې تو همدغه وطن کې د هغې استعمالول ورته جایز دي که یې دې ځای نه وړي دا بیا خیانت دی نو فلهذا بیا بل مجاهد ته دا جواز نه لري چې دا خو د بیت المال مال دی د د پلار خو نه دی بهر وځي بوټان په مخه دار شي شدار چپله مخه دار شي بیت المال مال دی پردي بوټان پښو کړي دا د پاتا لپاره جواز نه لري د بیت المال مال دی اوس د چا په ولکه کې ورکړل شوی دی د دې نه وروسته په دنیا او آخرت کې دا انسان د هغې مسؤل دی تر هغه وخته پورې تا ته جواز نه لري تر څو پورې چې تا د دې د مالک څخه صاحب څخه اجازه نه یې اخیستي په دې مسله باندې پوه شو ورونه دا مسله ډیره مهمه ده په ډیرو وطنونو کې په ډیرو ځایونو کې په دغسې مالونو کې مسلمانان خیانت کوي چا سره موټر ودروي کله یې د دې په خاطر باندې ورکې تر څو پورې په اضطراري حالت کې د موټر ته څه نقصان ونه رسېږي تا سر پناه کړی نه وي موټر ته هر سړی راځي موټر ته کینې دی ښه ځغلوه دی ښه ځغلوه د هغه د پلار خو نه دی په شخصي پیسې خو یې نه دی اخیستی د بیت المال مال دی دی د بیت المال مال خو یو چا ته ورکړل شوی دی د هغې پسې لیکل شوی دی عند الله په دنیا او آخرت کې هغه سړی د هغې نه مسئول دی د دې نه وروسته تا ته د دې مال د استعمال اجازه تر هغه وخته پورې جواز نه لري تر څو پورې چې د هغه مجایز نه اجازه نه اخیستي د چا کم مجاهد ته چې دا شی تسلیم شوی دی په دې مسله پوهېږو پوه شو په دې مسله ډېر داسې خلک دي کالی په ډېرو مراکزو کې موږ دا مصیبت لیدلی دی کالي ومینځې راځوړنده کې چې واپس راشي نه ولې دا فلاني جان واخیستل ولې اخیستل د بیت المال مال دی څه چا پلار خو نه دی بوټان وباسې مجلس کې کینې چې بهر وځې بوټان درته درنه وړي چپلاقې درته پرېښي سپلۍ درته پرېښي ولې د بیت المال مال دی تاسو به لیدلي که به لیدلي نه وي موږ په سترګو لیدلي دي ځکه یې دا مثالونه درته وایو ما داسې هم لیدلی دی چې یو بوټ مې یو کس بړی دی په ځای بل راته پرېښی یو بل چپلقه راته پرېښی د بوټي بل وړی دی بیا ورته کښېنه دوه درې شپې انتظار ورته کوه چې یا دا بوټ دا دواړه بلکل وغورځوه یو بوټ یې درنه وړی یو یې درته پرېښی څه چل دی بیت المال مال دی موټر چاته ودراوه چې واپس راشي خپله تم نه پیژنې دماغ موټر خو داسې نه ټوټه ټوټه یې درته کړی ولې ولا ضرورت ولا دا وشول ولا دا وشول جواز نه لري د بیت المال په مال کې چې چاته وسپارل شي دا د هغې بیا حق کیږي اجازه به بیا وروسته د هغې نه د هماغه کس نه اخلې کم کس ته چې ورکړل شوی دی دویمه خبره چې د څومره مهمه خبره هغه به انشاءالله بیا دوباره تکراروو هغه د رازونو ده واحفظو فروجکم او د خپلو شرمګاهو خیال وساتئ د شرمګاهو خیال حفاظت په دوه قسمه کیږي ورونو یو شرمګاه د شرمګاه استعمال ده د شرمګاه استعمال په یوه صورت کې جواز لري او هغه جواز د شرمګاه صرف او صرف په نکاح شرعي کې غیر لاغینا د شرمګاه استعمال لپاره د شهوت که په هر صورت باندې وي په هره طریقه باندې وي د هر چا سره وي دا حرام دي په قرآن کې دا راغلي دي فمن اعتدى بعد ذلك فاولئک هم العادون څوک چې د دې نه وروسته یعنې د خپلې ښځې نه او د خپلې وینځې نه وروسته په بل شي کې خپله شرمګاه استعمالوي نه هغه د تجاوزکارانو نه راځي د شرمګاه دویم حفاظت د هغې ستر دی د هغې پټول دي چې خپل ستر سړی پټ کړي د نارینه ستر فرض ستر چې ورباندې فرض دی د نامه نه واخلې تر زنګنونو لاندې پورې دا د انسان عورت دی دا د انسان شرمګاه ده د دې پټول په انسان باندې فرض دی که په مانځه کې که بغیر مانځه کې که ته لام وې او که ته ناست دی په کور کې که ته لوبې کوې او که ته جهاد کوې په هر صورت کې د دې پټول په انسان باندې فرض دی ډیر داسې خلک دي ښې جامې اغوستې خو کله چې د لمبلو وخت راشي چوټه ورته واغوندي اوبو ته وردانګي او تر دې دیزه پورې دغې چوټه یې د نمنه هم راښکته وي د فرض ترک کول دي حرام دی چې چاته یې ور وښیې ده دا جواز نه لري هیڅ انسان ته جواز نه لري د نارینه نارینه ته جواز نه لري د زنانه زنانه ته جواز نه لري کم چې حد شرعي دی د عورت په لوبو کې جواز نه لري څومره داسې ځوانان دي چې د لوبو په وخت کې هغه اغوندي داسې لباس اغوندي چې په هغې کې د دوی د زنګنونو نه پورته وي یا د نامه نه ښکته وي هذا القیاس لکه څنګه چې د دې ظاهرول تا ته جواز نه لري دې ته کتل هم درته جواز نه لري چې د چا شرمګاه ته وګورې فلهذا په دې اساس باندې هغه لوبې کتل په کومو لوبو کې چې لوبغاړي لوبغاړي نیکرونه اغوندي او د هغوی د نامنه ښکته یا د ځنګنونه پورته منطقه د جسم ښکاریږي هغې ته کتل داسې دي لکه شرمګاه د همدې ته شرمګاه وایي لکه څوک چې لپ لغړ ولاړ یا ته ورته ګورې جواز نه لري د داسې لوبو کتل چې په کم کې لوبغاړي په دې په دې لباس کې په دې لباس کې نارینه وته جواز نه لري زنانه وته خو هسې جواز نه لري چې جامې هم اچولي وي مکملې نو فلهذا د دې خیال ساتل پکار دي پستوګن ځایونو کې په ډېرو ځایونو کې حتی د اوداسه په حالت کې ورونو تاسو وګورئ په ډېرو مناطقو کې په ډېرو جوماتونو کې د افسوس سره متاسفانه چې دا مسایل پکې موجود دي چې د استنجا ځایونه یې داسې جوړ کړي چې څوک هم استنجا ته کیني د انسان د نامه نه ښکته او د زنګنونو نه پورته ورنونه د انسان پکې ښکاریږي په داسې ځای کې استنجا کول حرام دی جواز نه لري او څوک چې شاته ورپسې ولاړ وي داسې چاته کتل نږدې ورته درېدل دا جواز نه لري ځکه د هغې شرمګاه ښکاریږي د هغې ورنونه ښکاریږي ورون ښکارول دا جواز نه لري د نام د زنګونه پورته منطقه پټول دا د لوازمو څخه ده چې باید پټه شي په هر صورت کې حتی دا که په عکس کې هم وي که په تلویزیون کې هم وي او که مخامخ درته هم وي وغضو ابصارکم او خپل سترګې ښکته وساتئ خپل سترګې څه شي نه ښکته وساتئ د محارمو د کتلو نه د چا د نارینه عورت ته کتل جواز نه لري ښځه مکمله سر ته پای عورت ته هغې ته کتل جواز نه لري ورونو ښځو ته غیر محرم ښځو ته کتل که هغه مخامخ وي که هغه په تصویر کې وي که هغه په تلویزیون په تلویزیون او کمپیوټر کې وي په دې هر صورت کې ټول یو حکم لري جواز نه لري نبی علیه السلام فرمایي نظرة لک و نظرة للشیطان اولنی نظر په خطایې کې که د انسان په تصویر ولګي په ښځه باندې ولګېږي دغه معاف دی و نظرة لشیطان که دی دوباره هغې طرف ته وکتل دی باندې د مواخذه کېږي فلهذا ورونو څوک چې د چا تربیت کوي باید هغې اصول ضوابط هم ورته خیال وساتي ماحول هم داسې ورته جوړ کړي نو هغه خلک چې غواړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت ژوند تیر کړي د نبی علیه السلام په دې ضمانت عمل وکوي هغې ته جواز نه لري چې په خپلو کورونو کې رنګین اخبارونه د ښځینه و عکسونه چې پکې وي داسې مجلې داسې اخبار خپل مرکز او کور ته را داخل کړي په کور کې تلویزیون ښودل جواز نه لري ځکه چې په هغې کې ښځه سر ته پایه ټول عورت ته ښځې ته کتل دا جواز نه لري غضو ابصارکم حکم شوی دی اخبار کې زنانو ته کتل جواز نه لري په دې خبره پوهېږو انشاءالله ډېر خلک داسې دي ورونو وایي چې په اخبار باندې ځان پویول ضرور کار دی مسلمان باید په اخبار باندې خبر وي په خبرونو باندې باید خبري وایي او که نه وایي دا حله خلک پیش کوي او که نه آیا په هر مجاهد باندې لازمه ده چې اخبار د اول سره تر اخره پورې ووایي بله طریقه یې د خبر خبرېدلو بله طریقه نشته ده خبرو هغه چاته چې لوازم وي لازم وي خبر اورېدل لازم وي هغه د په یو داسې طریقه باندې خبر واروي چې په هغې طریقه باندې د محرماتو مرتکب نه کیږي لکه په ځای د اخبار باید رادیو واروي د تلویزیون په ځای باندې باید رادیو واروي چې په هغې کې محرماتو چانس کم دی وکفو ایدیکم او خپل ځانونه وساتئ لاسونه وساتئ د څه شي نه د ظلم نه د ستم نه د حرامو ته د ور وړاندې کېدلو نه نو الله رب العزت دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي